دې کې مونږه شروع کړی دا وفد د عبدالقیس د عبدالقیس وفد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلیو تاسو ویلو د دې مشر هغه حضرت منذر ابن عائزو د تب خلکو وی اشج عبد القیس وی دی چې رسول الله لراغي ورسره ملاو شنو دی غریب درنګ نه بد شکلو بی اندازه بد شکل و رسول الله وته داسې قتل چې دا قابل سمره دی دا مشهور سمره دی خورنګ داسې و نو دی وته وی حضرت تعجب مکوه د انسان د پاره سرمن چې دا دا داسې د لګه ګوډه انسان په سرمن نه دی ال انسانو بعضوین اصغرین انسان چې انساني په دوو وړو اندامونو باندې انساني اللسان والقلب یو زړه او یو جبه انسانیت په دې باندې ښکاره کیږي د سړي تلفظ خسته او د سړي عقل او سوچ دغه بس د انسان دی نو ما وی دا وفد بیان دی حضرت قریب وی مولا ابن عباس چې دا آزاد شوی غلام دی دا عبد الله ابن عباس دا حدیث مخکم تیر شوی دی مسله دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ کور تننه ود د مازیګر نه پس دو رکعت نفل به کول خو خلق به منی کول چې د مازیګر مانځه پسې رستو غوړي نفل مکوي خو په خپل بچ کور ته نه نوته نو دوه رکعات نفل به کول صحابه حیرانو چې دا څه چللی بیا د رسول الله د وفات نه رستم د خلق حیرانو نو دی وی چې دا قریب چې دی دی حدثه د حدیث بیان کړی دی د شاګرد ته د قریب شاګرد دی بوکیر ان ابن عباس و عبد الرحمن ابن ازهر والمصر ابن مخرمه چې دا درې استادان ندي عبد الله ابن عباس عبد الرحمن ابن ازهر او مصور ابن مخرمه دا درې واړه ولګېدل او زه ولېږلم حضرت عائشې ته ارسلو دوی ولېږه دا قریب الى عائشه ته حضرت عائشه ته چې ته لاړ شه د دې مسلې ته پوسټ وکړه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم به د مازیګر مونځ نه پس دا دوه رکعاته څنګه کول فقالو دې درې واړو وته وی چې کوریبا اول چې لاړ شې نو اقرا علیه السلام اوایا په حضرت عشی باندې سلام منا جميعا زمنګ د طرف ټولونه د دې درې واړو د طرف نه په سلام وایا او بیا وصلها تپوس ته وکا ان الرکعتین بعد العصر دا غدو رکعاتو پس د مازیګر نه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم به د مازیګر مانزه پس دو رکعاته کول داسو کیسه و و ان اخبرنا او مونږ ته دا خبر راکړی شوی دی انکی تصلیه مچه بیبی تهم کې مونږ ته خلک وایي چې حضرت عائشه بی بیم دا دوه رکعاته کوي یو طرف ته دا مسله ده رسول الله بام کول مونږ ته خبر راغلی دی چې تیم کې او بل پلو وقد بلغنا او مونږ ته را رسېدلې ده ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى عنها چې رسول الله به په خپل منې کوله ده دینه چې لکه د مازیګر منځه پسې نفل مکوي قال ابن عباس عبد الله ابن عباس وی چې کله حضرت عمر صاحب خلیفہ شو او چا به دا دوه رکعاته کول نو که عمر به سره ملاو شو نو هغه به درز ایستو او که سره بلاو بنه شو نو دغه به عمر صاحب عبد الله ابن عباس ته چې زما د پرې وها چې کم سړی د مازیګر په سیرستو نفل کوي داغه نغرز وباسه وکنت اسربو ما به وه مع عمر سره د خل عمر عمر بم دا کار کو ما بم کو ما به وه الناس خلق عنهما د دې دوه رکعاتو د وجه چا به چې دا دوه رکعاته کول ما به هم وهه عمر به هم وهه چې دا مه کوې لیکن بل پلو رسول الله کوله خیر دې درې واړو زه ولېږلم عایشې له قال کریب کریب وی فدخلت علیها زه ورننوتم حضرت عایشې ته وبلغتها او ما ورسو هغه ته ما ارسلونی هغه جواب چې زه لېږلوم پاغي اکه می خبره د پاره چې زه لېږلوم وته می وی اول د باندې سلام وای او بیا د دې دوه رکعاتو باره کې پوښتنه کوي نو فقالت حضرت عشیره ته وی چې کوریبا په دې مسله باندې زمانه زیات حضرت ام سلمه پویږي منډه د هغې نه تپوس وکړه فقالت هغې راته جواب کې ووی چې سل ام سلمه ته د دې مسلې تپوس وکړه د چا نه د ام سلمې نه لاړ شه د ام سلمې نه د دې تپوس وکړه خ فاخبرت خیر دی ډیر خيار دی اوس دی او مسلمه لنزي ځکه چې دی خو را لېګلې دی درې کسانو دی را لېګلې چاله دی عائشه بي بي له نو دی واپس لار دغه ته عبد الله ابن عباس صاحب ته چې صاحب ما ته خو عائشه بي بي داسي وي چې تاسو لار شه د دې تاسو عائشه نو کې ها فاخبرتهم ما خبر ورکړ دی درې واړو لا چې عائشه بي بي داسې وایي فردونی نو دوی زه واپس ولېږلم الی ام سلمه ام سلمې ته بمثل ما پشان د هغې ارسلونی چې هغه زه لېږلو ما الی عایشه عایشې ته ما ته وی لاړ شه ام سلمې ته زمونږ سلام وایه او بیا وته د دې دوه رکعاتو باره کې ته پوښتنه وکړه فقالت ام سلمه ام سلمی وی سمعت النبی صلی الله علیه وسلم موریدلی دی د پیغمبر علیه السلام نه ینها عنهما چې هغه به منې فرمایله ده د دوو رکاتو نه خو دا کیسه داسې وه چې و انه صلی العصر یو ورځ منځ وکړ رسول الله د مازیګر ثم دخل علی بیا راننه وته ما کرا و اندی نسوت من بنی حرام او زما سره خزوی د بنی حرامو من الانصار چغه د انصارو ندی نو رسول الله سیده لاړ کوټه ته التخزوی باری سار نشو چې کوټې ته لاړ فصلاهما نو رسول الله دا دو رکعات وکړو دا پیل زلو چې دو رکعات وکړه زایران شم فارسلت الیه نو ما اولیګ رسول الله تا الخادمه خادمه زما یو خادمه و وینځه ما وته ورشه د رسول الله نه تاسو کا فقلت ما وتوي لاړه شه رسول الله ته خو څنګه تاسو ته وکړه د آداب او خیال ساته ښه فقومي قومي ادرېګا الی جنبه خوا د رسول الله ته داسې لاړه شه مخامخ وته مو درېګا اړخ ته ودرېګا او فقولی ورته اوایا چې حضرت تقول ام سلمه وی ام سلمه یا رسول الله اے دا الله رسوله علم اسماکا تنها عن هاتین رکاتین آیا ما نو اوریدل ستانه چې تا به منې فرمایله د دې دوه رکاتونه تپوس ته وکړه چې ام سلمه وایي چې حضرت مونږ خو ته لیدلی وي چې تا به د دې دوه رکعاتو نه نهې فرمایله او اوس یې کې فاراک تصلیهما او زه تا وینم تصلیهما چې ته دا دوه رکعاته کې تپوس ته وکړه خو که د ته په لاس اشاره وکړه چې بیا ته راځه فإن أشار بيده کشر رسول الله اشاره وکړه په خپل لاس نسه فلما انصرف کله چې رسول الله راو ګرځید د منځنه نو قال زیر او غختما ام سلمہ قال نو رسول الله راته وی یا بنت ابي اميه اے د ابو اميه لورو ام سلمہ نه ده د دین امده هندونو او د پلار نامه ده ابو امیه وی ای لوری د ابو امیه تاسو ویلیو سألت عن الرکعتین بعد العصر تاسو ما نه پوښتنه وکړه په باره د هغه دوو رکعاتو نفلو کې پس د مازیګر نه کیسه داسې وه چې انه اتانی اناس من عبدالقیس را لماته یو ډله د عبدالقیس بل اسلام په اسلام اسلام راوړیو او دا د عبدالقیس یو وفد ما ته راغی من قومهم د خپل قوم نه لاندې لیکي دقه غزه د ترجمه ده چې ګوره د عبدالقیس وفد رسول الله ته راغلی و ما ماسپخین مونځ وکړ نو ماسپخین مانځه پسې دا ما ته رامخکې شو نو ما ته د سنتو موقع میله ونه شوه فشغلوني زاغوی مشغول کړم عن الرکعتین دغه دو رکعتونه اللتین هغه دو رکعته بعد الظهر چې پس د ماسپخین نو نه مانه پاتې شو نو بیا مې د مازیګر نه پس وکړل او تاسو ویلو چې رسول الله به یو کار وکړو نو بیا بیا غا مې شو کو مطلب لند دا دی چې دا د رسول الله خصوصیاتونه پیغمبر علی السلام د سنت او قضای کوي دام دغه خصوصیت او بیا دا غې نه پس چې دوه رکعات کول غم د خصوصیت دی آه. حدثنا عبد الله بن محمد الجحفي قال حدثنا ابو عامر عبد الملك قال حدثنا ابراهيم بن الرحمن عن ابي جمره عن ابن عباس رضي الله عنه قال عبد الله بن عباس وی یو د جمعې مونږ په مسجد نبوي کې شوی دی خو د مسجد نبوي نه چې د جمعې مونږ دویم نمبر شوی دی نو په کوم جمعات کې شوی دی هغه دی بحرین کې یو علاقه ده همدا د عبدالقیس علاقه چې هغې ته جواسا وایي په جواسا کې شوی دی مسجد نبوي کې چې د جمعې منځ شو پیل ورځ نو د هغې پسې بیا په بل جماعت کې د جمعې منځ نه دی شوی که شوی دی نو اول کم جماعت کې شوی دی هغه جواسا جواسا یو لوی خاریه ده کلی په عبدالقیس علاقه کې بحرین کې اقا ځای کې شوی دی وی اول جمعه اول جمعه حکمه جمعت چاغې ته خلق را جمع شوی وی بعد جمعت پس داغه جمعه نه جمعت چاغې ته خلق را جمع شوی وی فی مسجد رسول الله وسلم په جمعات د رسول الله کې یو خو هغه د جمعې منځو چې د رسول الله په مسجد نبوي کې وته خلک را جمع شو د دې پسې اوله جمعه چې کومه شوې ده نو هغه بل ځای نه ده شوې که شوې ده نو جواسا کې شوې ده بیا دا خیال لري یو اسې د جمعې مونږ که تاسو ویلیو که نه د ټولو نه پیله چې رسول الله د جمعې مونږ کړی دی نو هغه په مسجد جمعه کې کړی دی د مسجد نبوي نه مخکې هغه نه چې راته قبا نه تاسو لیکتلی دی هغه ځای او لږ راړوان دي شي سړی نو دغلته چې تاسو د حرم نه ځای قبا ته نو ګس لاسته جومات دی دغلته شوی دی خو چې بیا مسجد نبوي کې کومه جمع شوې ده د جمعې هغې پسې بیا د ټولو نه اول چې د جمعې مونږ شوی دی چېرته شوی دی جواسا کې نو سوي هغه چې شوی دی نو فی مسجد عبد القیس اچرته شوی دی په جماعت د عبد القیس کې شوی دی ګوره دلته کې عبد القیس دغه راغی به جواسا په جواسا کې من البحرین چې هغه علاقه د چا ده د بحرین جواسا څه ته وایي ځنې خلک وایي قریه کبیره دا یو لوی کلی دی لوی کلی ځنې خلک وایي چې جواسا دا په بحرین کې یو لوی قلا ده قلا کې دیش قوم هم دی او په هغه قوم کې بیا لوی دغه هم ده قلا هم ده هغه ټولو ته چې قلا ته هم جواسا وایي او هغه غونډ کومه خاریه چې ده هغې ته هم جواسا وایي باب وفد بنی حنیفه دا باب دی د وفد د بنو حنیفه د یمن سره یو علاقه ده یمامه وته وی یمامه په دې کې یو قوم ډېر لوی قوم هغه ته به وی بنو حنیفه دا یو قوم د دې یو وفد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هغه او په دې وفد کې بدنصیب مسلمه کذاب نه ردام پکیو مسلمه کذاب په دې وفد کې چې رالل دا ټول وفد د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام لراغي خدا متکبر نه دی دا مغرور دی رسول الله لرانه دی دا یو زیو رسول الله د وفدونو د پاره مقرر کړو چې باری وفدونه راځي پلاني ځای کې وي اقا ځای کې سار شورانه غي دا وفد د رسول الله صلی سلام لراغي ورته وی مونږ سره خپل مشر مسلمه هم راغلی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې زنه ور روان شو الته صحابه وسره ناغه سره ملاو شو خبرې وسره کولې بد نصیب سړیو رسول الله ته وای په تا باندې به با ایمان راوړم خو په دې شرط چې ما سره اوس نه فیصله وکي چې ستا نه پس به بیا زه د خلیفه زیم چې ته کله د دنیا نه رحلت وکي ستا نه پس به زه خلیفه یم پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې یو خلی به تا ته زه در نکم ستا په باره کې چې ما کم خوب لیدلی دی که نه هماقه خبره رښتیا ده نو دا باب دی د وفد د بنو حنیفه بنو حنیفه یو قوم دی په یمامه کې آبادو او د دې ریاضه یو طرف ته مسلمه کذاب هم دغه سردارو خو بل طرف ته دا دغه نه دی دا بل کس چې راځي سمامه ابن اوسال دا هم د دې علاقې سردارو نو دې کې به دوه واقع بیانېږي وفد د بنو حنیفه دا بیان برازي او بل به پکې حدیث د چا راځي واقعا د سمامه ابن اوسال دام د دې خلکو دغه او ماوی مشرو خو دا رستو ډیر مخلص سړی و ډیر مخلص او بیا چې دی خلکو د نبوت دعوا وکړه که نه د نبوت نو په خپل علاقه کې دی ظالمانو بیا دی مړم کو دا حضرت دغه دی د سمامه ابن اوسال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني ليس قال حدثني سعيد بن ابي سعيد سمع ابا هريره رضي الله عنه قال خ سعید ابن ابو سعید دا حدیث وورید د ابو هریره نه قال ابو هریره وی بعث النبی صلی الله علیه وسلم خیلا اولیگل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اسنا خیل اسونو ته وی ذکر د اسونو دی خو مراد ته د اسونو سواری دی خاصه سوار اولیګا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خیلن اسونه قبل نجد فترد فترب د نجد د مدینه منورې نه دا علاقه نه ده داسې اوچتې علاقې ته وایي دا دی فل او غطفان او نجد دا نجد چې دی دا نن چې ورته ریاض وایي او دا دی علاقې ته د اسونو د شاسوارو یو وفد ولیږ چې ګور اوس دی کې دا دغه نه دی سمامه د دا سمامه د عمرې په نیت باندې را روان دی دغه ته مکې ته راځي تپوس یې وکړه لکه څوک یې سمامه هغه د بنو حنیفه مشر و یو به دې ګرفتار کړ فجاءت دی اسونو والا راوست رسول الله ته برجل یو سړی من بنی حنیفه چغاو د دغه بنو حنیفه نه او یقال له سمام ابن اوسال او هغه ته ویل کیږي سمامه ابن اوسال دی راوست چې راوست رسول الله ته نو د مدینه کې خو جیل میل نو نو دی راواغشت صحابه او د جماعت د ستنې پورې وتړو د جماعت د ستنې پورې فربتوه نو دی صحابه او تړه دی بساریتن د یو ستنې پورې من سواری المسجد دا غستنو د جماعت د جماعت په ستنو کې یو ستن و د هغې پورې وتړ چې ګورو فخرج الیه النبی صلی الله علیه وسلم روته د رسول الله چې روته وسره ملاو شو وی اسامه سمامه څه خیال لري سوچ دې څه دی چې موږ به تا سره څه کوو عندي خیر زما سره خیر دی یا محمد صلی الله علیه وسلم اے محمد ما سره خیر دی زما سوچ د خیر دی زه پوهیږم چې نه ته چا سره ظلم کې او نه ته چا سره زیاتې کې بلکې الټا معافی خلکو ته کې نو زما سره خیر دی او بیا سوی صبر سره او کې خو یا به می مړ کې او یا به می پرې دی ان تقتلنی په دې شرط کچره زه تا قتل کړم نو زه لایق د دې یم چې زه قتل شم ځکه زه کافر یم ستاسو مخالف یم دشمن چې دشمن ونیسي قتلی ان تقتلنی کچر په دې شرط کچر تاسو مړ کړم نو تقتل تب مړ کې زاد من خاوند ویني خاوند ویني ریاض هغه شاته وی چې هغه واجب القتل ښه لکه چا قتل کړی دی چا نور فساد کړی دی نو که تاسو مړ کړم نو تب مړ کې دسې کس چې هغه خاوند د وینې دی یعنی خاوند د قتل دی زما قتل چې تعالی پر پکار دی خدا د تویما چې و ان تنعم او کته په ما انعام وکي او خوشې مې کې نو ستا به به تر عمره عمره شکر ګزارم و ان تنعم او که چېرته احسان کې په ما نو تنعم ته به احسان وکي علی شاکرین په یو شکر گزار باندې که احسان دې را سره وکړو احسان من ایرو ما کم مړ دې کړم لایق د دې يم چې ته ما مړ کې خو درېمه خبره دا ده و ان كنت تريد المال او کته اراده کوي د مال چې نه دون شی راوړه تا به خوشی کو نو فصل او غواړه منه د مال نه ما شئ ته چې سونه د خوخی سونه مال دی خوخی دل به درکم که قتل لکړم ام تعالی جایز که انعام دی را باندې او که شکر گزار بدیم که مال غواړي او غواړه در بکم فترکه رسول الله پرې خود سیوتو نوی خوشی فترکه رسول الله صلی الله علیه وسلم پریخو یعنی دا نه چې خوشی کو خو یې روان شو دی حتی کان الغدو تر دې پورې چې شو سباله ثم قال له بیا رسول الله سبو ودتا چلکا ما عندك سدی تا سره یا سمامتو ای سماما سخیال لده چې موږ به تاسو سره څه معامله کوو قال نو هغه ورته وویل چې عندي ما حضرت زما سره هماغه خبره ده چې پرون مې درته کړې وه ما قلت لك هغه چې ما تا ته ویلیو چې ان تنعم که ته احسان کې په ما نو تنعم ته به احسان وکړي علا شاکرین په یو شکر گزار مخکې چې دی نو تردد و چې ما سه ما به وجني او که نه ما به خوشې کوي خو چې دا دویمه شپه تېره شوه نو د ده امید زیات شو چې یاره قتلوي مې نه نو ځکه دلته کې بیا په دویمه ورځ باندې انعام ذکر کوي او هغه قتل نه ذکر کوي خ فترکه رسول الله بیا پرې خوسي وته ونوي حتا کان بعد الغد تر دې پورې چې شو پس د سبعینا درې مروز شو نن گرفتار کړو سبا له بیا سبعی شو بیا د سبعینا پس لکه د نه هروز داسې نو ف... بیا رسول الله اسلام و تراغه فقال و توي ما عندك سدي تاسرا سوچ دې سدي فکر دې سدي یا سمامه تو اي سمامه فقال غوي عندي ما زما سره ما خبره ده قلت لك چې ما تا تا بل ورځ ویلې وه صحابه ته وی لکه دا سړی خوشی کې فقال رسول الله وی اطلقوا سمامه خوشی کې سمامه الک سمامه خوشی کې ګوره دا مسله د صحابه ما حول ما حول چې غیر مسلم براغ یو دی ما حول تبعو قتل هغه به متاثر شو د دوی د خبرونه د اخلاقونه د کردارنه اوس دا دوه شپې یا درې شپې د کړي دي د صحابه او د اعمالو ته د کتلې دي وتا متاثر شو فقال رسول الله وی اطلق سماما خوشک سماما صحابه رال دی خوشک چې خوشک مسجد نبوي داسې دی کنه یعنی داسې قبله ده نو دې داسې لاړې روان دي چې لاړ دلته د کجورو باغو او به پکې وي دې د غله ورغې باغ له فانطلقا دې روان شو الی نخلن کجورو ته قریب من المسجد چې هغه کجوري نږدې وي جومات ته نو فاغتسل هغې کې غسل وکړ ثم دخل المسجد بیا را ننوت جماعت ته او کلمه شهادت وی فقال وی وی اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ما وی دی ساجیبه غوندې اظهار کوي د خپل خیالاتو او دې ته خلک سوی انقلاب بالکل سوج او فکر کې انقلاب راشي ما وی دې اظهار د خپل خیالاتو کوي سوی یا محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله تسوی وی اے محمد عجیبه دغه کوي غالبا درې خبرې کوي په ټوله دنیا کې راته په ټولو مخونو کې ستا مخ ماته د ټولې دنیا نه مبغوزو ستا مخ مبارک په ټولو مخونو کې په ما بد لګېده خو چې نن مې ایمان راوړ نو په خدای قسم چې په ټوله دنیا کې ستا دا مخ ماته د ټولو نه خوږ دی بلکل ما وی حالات بدل شو انقلاب راغی ما کان علی الارض نو په مخ د ځمکې وجه یو مخ ابغزا چې هغه ډېر مبغوض الی ماته من وجهک ستا د مخ نه ستا د مخ چې ماته څومره بدو په ټوله ځمکه باندې دونه بد مخ ماته نو لیکن چې نن حالت شو ما وی په دې درې شپې کې به انقلاب راغی نو فقط اصبح وجهک او ګرځید ستاد مبارک مخ احب الوجوه ډیر محبوب د ټولو مخونو الی ماته اوس راته د ټولو مخونو نه محبوب دی یو مسله په ټولو دینونو کې ناخوښه دین چې دی ما ته ستا دینو زما چې د اسلام نه څومره نفرت وکنه نو دونه مې د بل مذهب نه نو والله قسم په الله دویمه وی ما کان من دین نو یو دین او یو مذهب ابغض الیا ډیر مبغوس ماته من دینک ستا د دین نه نن چې ما حالات معلوم کړه په ټوله دنیا کې راته ستا دین چې اسلام دی هغه محبوب شو فاصبح دینک وګرځېده ستا دین ماته احب دین محبوب د ټولو دینونو الی ماته دو شوې یوې د مخ مبارک خبره وکړه یوې د دین خبره وکړه او په ټولو خاریو کې ما ته مبغوس خار چې دی هغه ستاو چې د مدینې نامه به مې واورېده ما به ترې نفرت کو لیکن نن حالات داسې شو چې په ټولو ښاریو کې محبوب ښار ماته دغه دی ستا ښار دی والله قسم په الله ما کان من بلد نو یو ښار ابغض الیا ډیر مبغوز ماته من بلدک ستا د ښار نه لیکن نن فاصبح بلدک وګرځید ستا خار احب البلاد محبوب د ټولو خارو خارو الی ماتا خیر مسله او شو ستپوس کوي د مسلې چې حضرت زه عمرې لره روانم په لاره کې چې دین او ستا سړو زونی ولم دلته راوستم زو سوکم و ان خیلک او یقینا ستا اسونه چی دی اخذتنی اغوی زو اونی ولم وانا اريد العمره او زما اراده و د عمره نو زو سوکم فما ذات ارات ستاسو سره یدا رسول الله وتوی خوشاله اوسه چې مخکې راغلی وي عمره دې نه کېده کافر وي د کافر به څومره وي اوس چې مسلمان شو عمره وکړي دا اوس اجر او ثواب دی فبشره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشخبری ورکړه هغه ته رسول الله و امره هغه ته امر وکړه چې لاړ شه ان یعتمر چې دی عمره وکړي اوس چې دی ته غریب د دې نه مخکې قریش خبر شوي وو چې دغه سې سمامه دی او هغه اسلام راوړو فلما قدم مکه کله چې راغې دی مکې ته نو قال له قائل اوې د ته یو کس یو کس وته وی او صابي شوي صابي شوي قال له قائل اویدت یو وینکی چې سباو تا ته صحابي شوي صحابي دی ته وي چې یو مذهب پرید یو دین پرید یو بل دین ته ووړي یو دین پرید بل دین ته ووړي دی ته سو حسابي نو تا د پلار او د نیکه دین پرې خو او لاړې اسلام ته وړې دی سباو تا ته صابی شوی د یو دین نه وړې دی بل دین ته قال هغه وته وی لا نه نه نه نه صابی خو هغه ته وی چې یو دین پری دی بل دین وړي بل دین ته وړي زمونږ مخ کې دین چرته و قریش استاسو دین چرته دی خو اسه د پلار او د نکاح غلط ریواجونه دی هغه مرانی وړي دي نو دی وته وی لا داس نه ده دا زه د یو دین نه بل دین ته نیم اوړېدلې زمون خو مخکې د سره دینونه ولا ولكن اسلمتو لیکن ما اسلام راوړې دی مع محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خیر دوی لګه چړنه شروع کړه د مکه خلکو چړنه شروع کړه وی چړې می ریاض د مکه چې څومره غلبه و دا به د یمامې نه راتله ورته وی په خدای قسم چې د یمامې نه به درله یو دانه غله رانه شي به دې لاړو او پابندي ولګوله په خپل قوم چې ګورې دغه مکې له به دغه نه وړی د یو غنمو دانه به هم رانشي حتی یأذن لی تر دې پورې چې اجازه وکړي ما ته فیها النبي صلی الله علیه وسلم په هغې کې پیغمبر علیه السلام بیا وروره چې دوی پې غلې بندې کړې دلته قات راغی چې قات راغی سروالی بروالی دوی ګرځېدل دوی بیا جرګه راولېږله رسول الله ته چې حضرت ته دغه ته وایا سمامه ته چې هغه اجازه وکړي او موږ له دا غله راکوي نو بیا پیغمبر اسلام هغه ته خبر ورکړ هغوی به اجازه ورکړه حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عباس وي قال امام مسلمه الكذاب راغی مسلمه کذاب دا راغی علی عهد النبی صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر علی السلام کې د سره خپل قوم مو دا وفد راغی چراغ نو وفد راغی رسول الله سلام لو دی رانغی پیغمبر علی السلام التورغی فجعل نو شروع شو دا مسلمه یقولو هغه به وی چې حضرت تا به ومنم په تا به ایمان راوړم خو په دې شرط چې ان جعل علی محمد صلی الله علیه وسلم کچره ګرځي زما د پاره محمد دا حکومت او اختیار بعده پس دا غننو تابعته زوده د تابعداري وکم وقدمها او دی راغلی و مدینې ته فی بشر کثیر په انسانانو ډیرو کې من قومه د د قوم نه د سره خپل قوم بنو حنیفه مو خیر دی رسول الله سلام ترا نغه د د قوم سلام تراغه نو پیغمبر علی السلام باندې خو او خو بیا اندازې خوش اخلاق او دی په خپل ورغی فاقبل الیه رسول الله سلام راغی د رسول الله وما هو ثابت ابن قیس ابن شماس او د د سره چې دی حضرت ثابت ابن قیس مودا یو صحابیو دته خلک وی خطیب الانصار د بچ بیان شروع ک بیان د خيسته بیان وکاو وفي يد رسول الله صلی الله علیه وسلم او پلاس مبارک د رسول الله کې قطعه جرير یو حصوا قطعه جريد یو ټوکړه وا دا غلخت د کجوري د کجوري لخت ته جريد و یو ټوکړه وا د د کجوري د لختي حتی وقف علی مسلمه تر دې پورې چې رسول الله اسلام ودرېد مسلمه ته مسلمه ته فی اصحابه چې دیو په خپل ملګرو کې خیر دا وته وی حضرت شرط لګو استاد ز تابعداري وکما خو کستانه پس اختیار مال راکې او تبا وا نوړې امر الله داغه حکم د دا الله نفی کا چې پتا کې کړی دی الله چې ستا په باره کې کم حکم کړی دی چې جهنمی ناکامیاب سروالی بروالی او سپیره د دینه به وانوړي ولا ان ادبرت او کچرتا شاکړه زما اتباع دی اونکړه لیا قرنک الله نو خامخا هلاک بکی تعالی الله او ما چې ستا په باره کې کم خوب لیدلې دی کنه او مقه دی بل څه بني و انی لاوراکا او زه ګمان کوم پتا زه ګمان کوم مسلمه پتا الذي د هغه سړي اوریتو فيه چې ما ته خودل شوی دی په خوب کې اوریتو چې ما ته خودل شوی دی فيه په بار د هغه کې ما هغه رأیتو چې ما لیدل دی ما د یو سړي په باره کې خوب الله ما ته خودل دی او زما ګمان دی چې اقا سړی ته ما ته په خوب کې الله یو سړی خودل دی او زما ګمان دا دی چې اقا سړی تی بس دا وسره مختصر خبره وکړه او خيار خلق مختصر خبرې کوي او که نور باسونه کې او تقریرونه کې کنه نو د تقریر د پاره مې د ثابت ابن قیس پرې خو وسره شروع کا وهذا ثابت او دا زما ملګری ثابت ابن قیس دی دا مختصر جواب باندې که صبر کې دا دی او کنه نور اوږده بیانونه غواړي نو یجیب وکا دی به جواب در کی تا تا په تفصیلی انی زمانه ثم انصرف عنه بیا رسول الله صم ددن لاړ قال ابن عباس عبد الله ابن عباس وای زه په دې نه پوهیدم رسول الله دا خبره کوي چې ما د کم سړی په باره کې الله ما ته کم خوب خودلې دی زه پتا ګمان کوم چې ته ما غ سړی عبد الله ابن عباس وی رسول الله څه خوب لیدلو ما به یو صحابي نه تاسو کو بل نه به مې کو ابو هريره نه مې وکړو نو ابو هريره ماته د دې بیان وکړو خ فسألت عن قول رسول الله صلی ما سوال وکړ د صحابهونه تپوس مې وکړ د صحابهونه په باره د دې قول د پیغمبر علی السلام کې چې انی اورا زه ګمان کوم پتا باندې الذي د هغه اوریت فيه چې ما ته خودل شوی دی په خو په باره د دې کې ما رأیت هغه شمالي دلی دی دا څه شی و دا رسول الله چې وایي ما ته په خوب کې چې کم سړی ښودل شوی دی زما په تا ګمان دی چې ته هم هغه یې فاخبرني ابو هريره ما ته د هغه خوب خبر راکه ابو هريره چې رسول پاک نه دی ان رسول الله وسلم قال رسول الله وسلم او فرمایل چې بین انا نائم په دې منځ کې زه ودومه رأیت فی یدی ما ولید په خپل دواړو لاسونو کې سوارین دو بنگړي من ذهب دسرو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی خوب ملید چې په خوب کې یو لاس کې مم دسرو بنگړي دی په بل لاس کې مم دسرو بنگړي دی حیران شوم چې یره به دا څنګه چللی سړی ته ګوره او د سونی او د سرو بنگړو ته ګوره دا څنګه چل دی فاهم منی نو پا پریشانه کې واچو مالا شانهما شان د دې دوو بنگړو چې یاره به دا سدي اوس په خوب کې خوب وینم او په خوب کې پریشانه شوم چې یاره به دا بنگړی مې ولې په لاس کې دي نو فاوحی الی فی المنام ما ته وحی وشو په خوب کې چې لکه پوکی ورکا کنه اے پوف پوکی ورکا چې ما ولا پوکی ورکا غوال وتل لاړل ها فاوحی الی فی المنام ما ته وحی وشو په خوب کې انن فخ هما چې ته پوکی ورکا دی دواړو لا فنفختهما ما پوکی ورکه دی دواړو له فتوارا دا دواړه بنګړي وهل وتل نو فاولتهما ما تعبیر وکړه د دې دوو بنګړو کذابین دا غدوو غټو دروغجنو یخرجان بادی چې هغه به راوځي پس زمانه احدهما العنسی یو بوی اسود عنسی والآخر مسلمه او بل دا دی چې مسلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ولید چې په لاس کې می بنگړی دی اوس بنگړی په لاس کې خوب کې ګورې دا اتکړې دی خات کړې اتکړی او چې د سړی په لاس کې اتکړی وي نو هغه را بندي هغه څه کولی نشي خیال لري را بند شي تاسو یو کار کوئ سبق له راځئ لاره بنده ده ناکامیاب شوي رکاوټ دی نو دا په لاس کې بنګړي چې دي د دې تعبیر د څه دی د اتکړو او چې په لاس کې اتکړی وي نو سړی کار کولی نشي ما هم وی ربه په میدان د نبوت کې چې زه د دین کم کار کوم ما ته سره کاوټ جوړیږي امې تعبیر دا وکړو چې په دې میدان کې به دوه دروغجن کسان راځي چې هغه به دعوه د نبوت کوي او هغه ما ته رکاوټ زما ملګرو ته رکاوټ جوړي وی بیا ما ته وی پوکې ولا ورکف چې سې پوکې مې ولا ورکا غوال وتل مطلب د دې دا دې دا رکاوټ رکاوټ دی خو کلګ دی وته بریتونه تاو کړ کنه او لګې دې پسترګې وربرند کړې بیا د ټینګې نه دی بیا به دغه کیږي تختی به هغه تعبیر مې دا وکړو چې دا به دوه دروغجن راځي یو اسود عنسی ابا داوه د نبوت کوي یو مسلمه کذاب هغه به داوه د نبوت کوي د دواړو بدبختو په لسم کال د هجرت داوه د نبوت وکړه دې کې یو مجاهد لاړ رسو به تفصیل راش هغه اسود عنسی قتل کو چې قتل کو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات ته دوه درې ورځې پاتې وي خبر راغی پیغمبر علیه السلام وی فاز فیروزو کامیاب شو فیروز چې غټ کافر مړک او مسلمه کذاب بیا د ابوبکر صدیق په زمانه کې هغه بیا قتل شوی دی دا به بیا وروسته تفصیل راشي